مهتدون اصل مقصد د کتاب ذکر اهتدا هدایت حاصلیدل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کا هر کله چې وی موسی علی السلام قوم خپلتا ازما قومه فعلیکم نو مهربانی وو کې پتا سو باندې یقینا د الله وصف د الله زر زر پخلا کې دونکې مهربان طریقه د توبه د الله د طرفنا وجلو نفتوبو الى بارئكم د توبو معنا دا چې عزم او قصد کوي په توبي اوس هم دا مسله ده چې څوک مرتد شي هغه وجلی شي دوی تزرع شروع کړه الله تخفیف کو لکه زمنګ د امت نه څرنګه قتل معاف شوه دی او شتام چې سړی قصاص قتل کی محسن دی اغا شادی شده ناروا زناو کی تزرعی کولا الله تخفیف کو لکه زمون دین کې معاف نو دوی ته هم قتل معاف شو بس دومره خبره کافی ده پاتې شو دوی چې او زمونږ په توبه کې مړه دي دا روایت اسرائیلی دي دوی تحریف په تورات کې کړو ځان ډیر ښکارا کوي چې موږ ډیر برکتیانی يهوديانو تورات کې باب قائم کړو خلق ته دا ښکارا کوله چې موږ ډیر برکتيان یو دومره خلق توبه ویستي وه کم شوی او ختم شوی د اویاو زور روایت دا دروغ د يهودو دي دویم ترک المعصیت چې په کوم ګناه اخته ای هغه به پریدي دریم عزم على عدم العود چې دوباره به نه کوم او سلورم توجه طاعت پلا حقوق العباد نو د بنده حق باور کوي یا باغتا ته معافي کوي بارئکم خالق بارئ مصور خالق پیدا کون کې مصور نفس شکل جوړون کې بارئ جوړون کې به آتن و صور مختلف جل بل پیدا کون کې لفظ د بارئکم انسان ستا شکل د غوی د خرنه جدا دی ولی د ځان نه غوی جوړ ځان بد شکلته په سبب د معصیت سره ظاهرا فتوبو الى باریکم دا فقتلو عطف په توبه سن دی قتل عین توبه وا دو دو دین کی ودا سی یا توبه بیلوا توبه رب توبه سي قتل متممو انفسکم قران کریم کې دا په دوه معنی او مستعمل دی یو خپل نفس او دیم هم جنس هغه دي ځان قتل ته پیش کی کوم کسانو چې د سخی عبادت نه دی کړي هغه به اوجنی د سخی عبادت چې چانه دی کړي نو عابدین د سخی لره دی قتل کی اسانتیا یې راوسته په تاسو باندې دې ځای کې توبه عفو عن القتل ده مخکې عفو عن الذنب وه تکرار نشته قتل الله منسوخ کو د الله مهرباني وا یا سو دوی مړ کړیو فتاب علیکم رجع علیکم بالرحمه اسان کې راويست پتا سو باندې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى شپغم انعام دے حیات بعد الموت ژوندې کول پس تمرنا او هر کله چې وی تاسو ای موسی من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه د پاره د دې چې تاسو احسان من شئ احسان اومنئ د الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دا اوله واقعه کې تمهید دی روستنۍ واقعي ته دویم میقات د دې په صورت اعراف کې دی 155 دویم د الله د لیدو مطالبه حتا نر الله جهر روبرو ښکارا او دا مطالبه د وجه د محبت نه نه و بلکې دوی کې د حلول د مجسمه او عقیده لن نؤمن لك ظاهری معنا دا ده چې ایمان نه لرو ستاد وینا د وجینا لک کې لام اجلیه لاجل قولک اشکال چې دوه کافر شو مفسرین وی لن نؤمن لك پورا خبر استانه منو نفی د کمال ده تحقیق د ساق نن کړو مناسب خازن څلور معنی کړی دی مرګ اور پیراغه وای سیزل تندر شو دریم چغه په شان د سیقې د سمودیانو د قوم د شعیب علیه السلام د قوم د لوط علیه سلورم ډیری فرشتي راغلي داغو په اوازونو په کشار اورېدو په لیدو دو بیخوده شو او اعراف کې دې ته رجفه ویلي دي شغدا یا اور دې وانتم تنظرون دا دلالت پدی کئی یا وانتم تنظرون سیلی راغلی دا څه په یو زی سری کنی پراتو څه بل زی یو بلی لیده کتوائی دلتا عذاب تندر راغی چغا او اعراف کې رجفه عذاب یو دی او د برین تندرو او د دو په زړونو کې رپیدل او زلزله راغله سبب د ژوند کېدو دلته مسبب ذکر دی دعا د موسی عليه السلام اوس موږ وی او ځان لوي چې بعث خو په اخرت کې دی نو دې سره څه کوي ثم بعثناکم من بعد موتکم وی دا صرف په دوی بی خودی راغلی بیهوشه شویو جواب هغه ذات چې قادر دی چې دنیا کې مړې ژوندې کوي نو آخرت کې هم ژوندې کولی شي او دا موت العقوبت خو موت مؤجل شو ځینې مفسرین وایي چې دوی شرک کړه او شرک په شان د مرګو شرک نه بچ کړو ژوندونی والا ورکو مشرک تیه ورته وایی. هیڅ انتظام نه وو. بنی اسرائیلو موسی علیه السلام ته وی چې د ابادې ابادې نه دې راویستو دلته نه د سوري انتظام شته نه د خروس کوڅه انتظام په تدبیر سماوی سره چې یو شی وشي انزلنا. را پیدا کړه منګه من ترنجبین خوک شی پدی سره با ماؤها شفاء للعين خریړې د باندو وخر روان دی التي چترای په شکل باندې مشکات صفحه 364 داغي اوبو باسي وماؤها شفاء للعين رنجو سره مکس کی یا دغه سی انزلنا د دې تفسیر من کړو په ناشنا قدرت سره چې یو شی پیدا شي نزول بے سببه کوم چې د معجزاتو انکار کوي هغه وایي چې لاړ شي سار د خونو په پاڼو با من پروتي سلوا زنګل ترا لاړ شي کارو کوي دا خو معجزه نشوه خوارج چې څوک نه مني دویم من او سلوار خلاف عادت من بډی راووري د سلوا د چرګانو په شان براغله دریم مفسرین چې دا به بلکل دوله په پلیټونو کې تیار راتله. کلو من طیبات ما رزقناکم قلنا طيبات راغبوي ما كان متناولا من حيث ما يجوز ومن القدر الذي يجوز ومن المكان الذي يجوز طيب صاف سوتره چې شبه د حرمت پکې ته نه ابن مبارک د حلال او د طيب فرق کوي چې حلال په صحیح او جایزي طریقې سره طيب چې پاره کې غذایت بدن ترقی کوي د دې وجه نه چې کوم شی پاکي او بدن کې غذایت نه راولي لکه خاوره طیبه نشوه خوړلې حرام دي قرآنی فرق په مابین د حلال او د طیب کې وقف دی قرآن کله اختصار کوي دوی نه شکری وکړه دوی ته حکم د دیو چې تاسو به ذخیراندوزی نه کوئ نو په دې تبدیل سره منع او سلوا کم شو او به ختم شو وما ظلمونا حدیث کې امرازی چې لولا الادخار کته وای چې زمونږ وخم بدبوئی کی نو دا د ګناه د وجې نه کوي مطلب دا چې وما ظلم دوی زمن کمی نه وکړي زمن په خدای کې هیڅ فرق نه دی راغلی لیکن خپل حصہ من او سلوات کم شو به بند شو خوښی ستاسو پریمانه وردن د شی دروازې ته د پاره د سجدي د تابعداري درب او وای کلمه د حتتون نغفر لكم ما فكم تاسو ته خطاياكم گناهونه تاسو اخامخا زیاته به کومن المحسنین صواب دا چې عمل کوي په خسته طریقه مستقله واقعه ده او اخر کې عذاب ذکر کوي چې رجزن دی فبدل الذين ظلموا نو هغه ظالمانو یو وینا بی دغینه چې ویل شو دوی ته نورو ملګ په ظالمانو باندې افات برینه زکه چې دوی نافرمانی کوله واذ قلنا ادخلوا هذه القريه دا اول آیات تمهید او دویم مقصود شو دا واقعا د موسی علی السلام په وخت کې وو یا رستو دا عذاب تمهید اولی سبب ذکر کړي. په مینځ د نعمتونو کې سلسله د نعمو شروع وه عذاب راغې اشاره دی خبرې وته کوي چې قرآن قصوو کتاب نه دی چې محض قصه ذکر کوي دویم د نعمو په درمیان کې عذاب ذکر کوي چې دا الله انعام په یو قومي داغي دا مقصد نه دی چې دا د خدای نازولی نیازمن دي هذه القريه اريحا يا بيت المقدس اول قول غره بیت المقدس سلیمان علیہ السلام دور کې جوړ شوی دی اریحا د دې په باره کې صحیح روایت دي موسی علی السلام د قوم سره وردند شو نو قوم نقصان وکړو عذاب راغی که بیت المقدس شي نو دا به د موسی علی السلام سره نه لګي د شعیب علی السلام سره د اسقلنا معنا د دوی اولاد ته چې کله لاړو روانه او کو دا ملک په جهاد سره حاصل شوی تبدیل یو کو د قول وقولو حطتن نو کله اریحا شي موسی علیه السلام که بیت المقدس شي نو د یوشع علیه السلام صبر سره بلګي سوره اعراف دا متشابهات ته قرآن کریم سیوطي په دې مستقل کتاب لیکلی دی ډېر ښه اثر او نکت یې ویلي دي. بطور نمونه به موږ چند ایاتونو کې ذکر کړو. سوره اعراف یو سل یو شپېتم کې اوس ما راړولې و تعبیرات مختلف دي الته صيغه د متکلم نشتا دلتا و اذ قلنا الته ویلی و اذ قیل لهم صيغه د متکلم او بیا د نا د پاره د عظمت د انعام هغه ځکه اسکونو ادخلو اول دخولی یو زیتا ورننواتا استوګن او سکونت ورپسی دلته صرف یو رواني د دو ذکر کوي قولی فبدل الذين ظلموا وقولو حطة نغفر لکم هغه ځای کې فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم دو قسم تبدیلی دوی کړی وا اولی د عمل کړی وا دوی ته حکم د دخولو چې وردن د شي لیکن دوا عرب ورته الله مخودو یو سجدن په تابعداري درف دویم حطتون وادخل الباب كبيت المقدس شي نو باب الحطا باب التوبه که کلی شي نو د ټول کلی نه یو دیوال او داغي یو دروازه کلی کی به د الله حکم چلیږي د ننوتو کې به ستاسو دا اراده وي که د جماعت دروازه شي د بیت المقدس نو حقیقي سجده دخول نرستو د شکریه د پاره د الله تعالی سجده به وکړي ودخول الباب مفسرین ذکر کی چې باب المصر دی ریحا بشی ودخول الباب بیت المقدس جمعات بشی سجدان په تابعدارۍ دراب چې کلی شي سجدان سجده د شکر خار ته ځای په تعظیم به ځای په تابعدارۍ دراب چې زمون قانون به که جمعات ته ځای قولنا امرنا حطتن جمله مقوله د قول په دې کلمې ویلو باندې دوی مکلف شو حق په معنا د ماتولو د ریجولو د کمیدلو کمیدل د ګناهونو اصح دا دا چې دوی مکلفو په کلمی د مطلب یې څه دی اله الا الله ګناه پې ماتیږي ختمیږي عکرمه وی رضی الله عنه کلمه د استغفار دو ادبو نو دو جزاګانی نه هغه به وي چې موږ د لوګي شو موسی علیه السلام وی توبه وباسئ روټي کپڑا مکان مفسرین ذکر لیکي چې حنطتن فی شعیرتن نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين یو سړی د الله تابعداري کوي نو کله ګناه کوي ګناه الله معاف کوي ځینې سړی ګناهګار نه وي الله پاکي درجات پورته کوي مضمون د حدیث هم داسې دی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ قَرْيَه ځای د جمع کېدو ته ویل کېږي، بانډو ته نه وایي، ښار ته ویل کېږي، لکه سوره یوسف کې مصر ته قریه ویلې شوې دي حدیث کې مرازي چې د مدینې نه پس لومبه جمعه چې مسلمانانو کړی و نو په جواسا کې کړی و قريه من قرى البحرين چونای و څلور زره آبادی و شته عمل چې په هغه کې دوه شرطه وي، ان یکون لوجه الله لا لغیره، دویم چې په تابعدارۍ د نبي علیه السلام وي، زر دا چې بدله د ښایسته عمل کوونکو مانا د تغییر سره د دې وجې نه یو سړی چې تغییر د الله د حکم کوي نو قران کریم د دې آیات کریمه نه دا معلوم شو چې دی یو ظالم دی الله له دویم دی فاسق دی بما كانوا يفسقون او دریم دی مستحق د عذاب دی کوم کسان چې حکم شرعي بدلوي هغه ته ظالم وایي، فبدل الذین ظلموا قولا مفعول د بدلا صحیح روایت د بخاری عمل او قول دواړه بدل کړیو شوی و نو په کناټو باندې روان شو خړپوڅې شروع کړي د مقام کې تبدیل د قول ذکر که او د عمل ذکر نه که اکتفاء بالادنی بالاخص شوې ده. قرطبي لیکي چې القول انقص من العمل په معمولي سره دومره عذاب راغی فکیف بتبدیل العمل پاغی به ډیر لوی عذابی دا دوی پوری خاص نه دی ښه شیطان همیشه اقوال توقیفیه بدلی تغییر مبنا د اسکار علی التوقیف لا يجوز تبديلها وتغييرها هغوی به ځان له د دنیا څخه کار کاو اوس چې د دنیا شروع کی بیا ټول داغي شي شیخ ته الله به فرمایل د شیخ ډیر ماهر او. چې شروع به یې کړه سړي به وي دا ګټه لوټه ده ته معلومه ده وام داسې شپږمې صدۍ پورې فتوه د احنافو تر هغې پورې به نه وه منظوره چې خپل کسب به نه و ښودلی پرون په مسله د اجرت کې ما ویلي جساس د کرښي شاګرد ملا علی قاری انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام فازدادي حینا ربنا بالسلام الیک یرجع السلام دا الفاظ مختلف دي درود الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفیعی ته درود ویل دا ناجایز دی درود چې په طریقه د پیغمبري داغه نه نقلی دویم کیفیت هم غلط ته چې ته پکې بقړې وباسي کنز العمال نبی علیہ السلام په مخ کې یو سړي خطبه ویلا ومن یعصهما توجیهات ځان لدی د محدثینو نبی علیہ السلام ورتوی چې بیس الخطیب وانت داسی وایا ومن یعص الله ورسوله کنز العمان صفحه 308 جلسم نو شیطان ورته وی چې حلل وکبر یو بابا مسنګ کې ناستو نو انت الهادی انت الحق ليس الهادی انت مې یو ځل تلبیه وی چې د نیت احرام خو صحیح شي نو یو تبلیغی امیر صاحب ته مې ووی چې ده ته څه ووایه رڼا کار منګو ایرپورټ وی منګه پی حجی کیم کی کانی شنی کړی دی خو ایزه خپیګم او دا کار حل الوکبر اغزه کی ویلی یحیی البدعه ویمیت السنه بدعت ژوندې کوي سنت مړ کوي صفحه 155 جلد اتم کې وی سړی تشهود وی وی اشهد ان محمدن رسوله وعبده رسول مخکې کوم نو نبی علیہ السلام وی دس موایا قد كنت عبدا قبل ان اكون رسولا دو خوب دعا اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لك عینی صفحه 188 جلد دریم شاری د بخاری بذل المجهود صفحه 288 جلد اول چې دا دلیل دی په دې چې اذکار مبني په نقل دي اصل کې توقیف دی و دې جمله تغییر په حکم شرعي کې ظلم دی فبدل الذين ظلموا ځان له درود جوړای ځان له دعا جوړای سلسله من سلی چې دي حزبونه زده دي خلاف نه صحیح خو په دې کې بیا د سړی نه هغه کوم اذکار مسنون چې دی هغه پاتې شي څوک په زړه لاس کېږدي ټیک ده د مول ټیک دي خو احادیثو کې چې کوم ادعیه راغلي دي په فرض مانځه پسې هغه ویل پکار دي رب اعني على ذكرك وشكرك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت الله اكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام دا نور خو هر وخت کې کېږي شي توقیت نشته فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم زمو شیخ رحمه الله بوي چې بدل کو هغه کسانو چې ظلم کړو ظالمانو وینا بيد هغه وینا نه چې دوی ته ویلې کم چې ویلې شوی وینا پای کې تبديل نکو بلی بدل کنو دا خود سو جرم نو شیخ ته پنځیر رحمه الله په دې مقام کې قاعده ذکر کړی ده چې د بدلات تعدیت دو مفعول ته کیږي یو ته بالباع او بل ته بنفسه مامورو یې پرېښود او ځان له بل قول را راغست دویم فبدل الذين ظلموا قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم بدل په معنا د کا بدل په معنا اخذ کا واغست ظالمانو یو وینا بی داغینا چی دوی ته ویلی شو دو ته چې کوم وینا ویلې شو هغه پرې خو دا بل واغستا معال د ټول جوابونو یو دی او قیده ادا شوه عصام اندازې حل کړې دی نو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم واخذوا قولا ما من بدعه يموت من السنن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وای نو اللهم صل پاتې شو جنازه کې مقصود ته تکلیمونه ورکای یو خو قبر نه تیار ځان له مساله ده په غمونو کې ځان چاته خودل غني دا ناجایز خبره د پروتوکول میسج خور شي هغه تا پوری لور کی د چا به مجبوری په دغه وخت کې مفتی رشید احمد لودیانوی د دې وخت ډیر غټ سړی تقی صاحب استاد د جامعه الرشید بانی د ایشیا غټ مشر هغه به وی چې شپږ وتنه یو زمر شو غنی تمامه ساتي لکه اليوم خلق توبې ته نه سم پکار دا چې داسې حالات وي د سر نه تر لره پورې خلق ټول توبه تایب شوی وي سبب د علت وي پرهیز ټیک ده لیکن فاعل حقیقی هو الله په حالت د مصیبت کی پرون حدیث ما ویلی وو فزع الی الصلاة دویمه جمعت ته به چې دوی راتله عملي تبدیلي نو یې موږ چې وتیو په دې دروازه نه د ګناه ډک وو، حج وکړو، په خړپوسې را روان. عملي تبدیلي دغه وه. فبدل الذين ظلموا فعل محذوف دی او دیتا تضمین ویل کیږي واخذو قولا سنت لري شي بدعت راځي سنت دا دی چې فرض دی وکړو زه پریدا مونږ کې ګرمه خلکو ته په پته ومولګي چې جمع شوې ده سبب د عذاب دی یو طرف ته به زلګي مري بل طرف ته په پیدا خاخې د لعنت ولاړې نن یې مصداق شته رجزا من السما طاعون وغیره تکا اليوم وایرس الله پاک دي د دي دنيا د مخ د زمکي دارود کي ابتلا منګ نه يو الله دي نه راولي دا شته دي الله ختم کي ملک کي دي الله برکت واچي لوی شي برکت تي روزګارونه دي الله پاک د هر چا په خپل خپل ځي کي هر څه سیستم زیرو په صفر ولاړ دي الله پاک موږ وبال افتقار الیک فقری ادفعو خپل گناهونه راوړي دی او تا ته وسیله کو چې موږ معاف کا رجزا من السماء مقدرا من السماء د آیات دا مقصد نه دی چې یو جوسه جسامت او را روانو لکه د وای رسپته نه لګي چې دا په یو شکل کې دی چې ته یې څه په ډان وغیره ووهي انفجار الماء کله چې ابو غوښتي موسی عليه السلام د پاره د قوم پي وې من اوه پام صح پلی سره ګټي لرا فان فجرت منه نوران شددین دولس چینی قد علم تحقیق معلومه کړی و هری ډلی ګذر خپل خورا اوس کوي روزی د الله ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مکه دې پسمکه کې وانه کون کی جزیره نمای سینا دا داسې زیو تیه ورته ویل کېږي چې د اوبو انتظام پکې تنو انفجار الماء د اوبو انتظام د لماو کو ترتیب نه دا معلومیږي چې دا واقعات د مخکې واقعي نه رستو ده بني اسرائیل موحدینو دا ورته پته وه چې موسی علیه السلام په خپله اوبه نشي راکولی نه دا دعا کوله چې اللهم بجاه موسی صرف یو طریقه چې موسی عليه السلام ته وی سوال وکړ زمونږ د ملک خو چرته چی نه روزی جو یو نوم ولکی دی د سایمیری سخی څه وخی بیا نی د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین چرته اللهم بجاه محمد ندی ویلی اشعار یستسقى الغمام بوجهه یستسقى الغمام سما لنا عصمة للاراملی دا کار د طالبو په حالت وړوکوالي د نبی علیه السلام کې سوکړه قحط راغلی الله ته بوتلی چې سوال وکړه بوجه معناؤک بتوجهه علیہ السلام به مخکې روانو دعا به کوله لقومه څوک جمع د قائم دا نوې دا اسم اسم جمع دي ته ویل کیږي چې دلالت په عدم محصور کوي یو یا وزن وزن د مفردی یا مفرد من لفظه ورلرنی سو کوئی قوم مختص دی په خاص په مقابله د عام کې ذکر شي نو مراد د عام نه ماورا د افرادو د خاصي وقلنا اضرب بعصاك شیخ تپنپیر رحمه الله به فرمایي چې د انبیاء اثر چې پچاوشي نو پاغو کې رقت پیدا کیږي نرمي پیدا کیږي د موسی علیہ السلام امسا ګټه کې نرمي وقل نضرب بعصاك الحجر او د وسیلی مسله به ان شاء الله راشي به دعا عباسی نه غبال ته مون ان شاء الله ذکر کو جان ذکر کړی مونږ به الته ذکر وقلنا ساک الحجر موسی علیہ السلام وو خوارق نه مني او وی ازرب په معنا د امشي بعصاک مع عصاک الحجر الجبل خار کې وبچرته دي غرت لاړ شه چینی به بیا مومي نوې اوه پانسا خپلی سره ګټه معینه ګټه ورته خودلی ده دا ګټه اوسم شته لس پنځلس فوټه دنګه ده مخه طرف ته لګ مایله ده راسي صف صفا د لیجا په میدان کې دا شته اوس موجوده ده انفجار فانبجست اعراف کی چی رازی یو شیده اول کی کمی وی زیمو نرست انفجار یعقوب علیہ السلام دولس زامنو دا ونی ګټه څلور ګټی دا هر طرف ته دری دری چودونه وی دا پکې اوسم شته هغه چودونه قد علم كل اناس مشربهم في الأرض مفسدين یو سړی دی هغه خوراک خو خوري قوت شهواني لیری غضبي سبوعي درندګي پکې پیدا کیږي الله پاک پکې ولا د عسانا یا د عیسنا سات چا فرق کړی دی محسوس عصا فساد حکمی زخیرندو فجرت تفسیر ما وکو فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا عین قرآن کریم کی اتلس پیری سترگا دویم په صفت الله کې من المتشابهات دریم د جنه سلورم خالق الیقین او پینزم د دنیا چینه داسې معجزي زمونږ د رسول الله صلی الله علیه نه اوم ډیری صادری دی جهاد دے سفر دے اوبنشتا نبی علیہ السلام لگے اوبوی گوت مبارکی پکی کی خودی خو زمبیدی ټول صحابه سیراب شو ولا تعصوا فی الارض مفسدین رزق ما تاسو ته وی چې عطیه خوراک او سخاق دواړه ولا تعصوا في الارض مفسدين نه مطلقاً یا نه د فساد او د زیاتی نه په سرات کی عام فساد شرک تو عام کې فساد حلال حرام د دې تمیز نه کول حلال ته حرام ویل ول بالعکس مفسدين حال مؤکده حال په عامل د ذوالحال کې موجود اوږدوالی په فساد کې څو کوئی تجرید وکا لا تعصو لا تسیرو حال مقیده افساد چې کله شرعي قتال کول د کافرو بلډینګ نو دیتا فساد کیږي افساد پنیت تا فساد او د ظلم سره شرعن کئی جائز ہے ابو الحیان د بحر محیط لیکی چې توسو پر رزق کی کالی جائز دی نس داغی او پیاز داغی وی موسی علیہ السلام اخلی اغشی سپا بدلک اخلی غواړی اغشی چه غدیر ناکار دی پا بدل دا اغشی کی چه غدیر غور دی کشی خارتا فا ان لکم یقینا ستاسو دو پارما تم هغه څه چې غواړی تاسو اټا پکړې شوې نه پدوی باندې وهلې شوې نه پدوی باندې بیزتی او خواري اخت شدوی په لوی غضب د الله د طرف نه د عذاب په دی وجه چې دوی به کفر کو پایاتونو د الله او وجل به پیغمبران بغیر الحق دی ټولي دي آیات کریمه کی دویم عذاب ذکر کی النقمت الثانیه چه اغا ذلت او مسکنت تی وضربت عليهم الظلة والمسكنة دویم عذاب دی فساد بنکوي نو کو بالتبديل عند ربهم په حکم درب کې عند فلانین من بقلها ترکاری سبزی اشکال په دې مقام کې دا راځي چې خوراک خو یو نه وو نو علی طعام واحد وحدت نوعی مراد دی. یخرج لنا مما الارض منبت زرغونونکی الله پاک دی اسناد ځمکی ته راغلی دی مجاز عقلی. قصه بادرنګ تره بادرنګ خدا مشهور دي تره غټي او هم خړې کی په زید صلات او په خې هم سړې فون کی مفسرین ډیره معنی لیکلي دي لیکن راجح دا ده چې د دین مراد وګدا قرطبی وی غنم نامناسبه ځکه بل یو قرأت کې سوم راغلی دی وعدسها نسک و بصلها او پیاز اومه پیاز چی څوک وخوری جومات ته دی نه راځی مولای بدبویه شی فرشتی ښیری کوي منځګذار قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ادنى ډیر ناکار ډیر معمولی اهبتو مصران تعين من فضول العلم زيلا شيخاتا وإن لكم ما سألتم عائد موصول حذف ما سألتموه وضربت عليهم الذلة والمسكنة وهل شعر پدوی بندی ذلت او مسکنت که ته وایې چې مالدار خو دودي نو د هغې مقصد دا چې حکومت به یې نه وي توانګري به دې له ستنه به مال خواري شیخ رحمه الله په حواله د شین مولانا سیب قصه کولا چې هندستان کې یو مې فروشو میانې خرڅول نو هزګار طالب هغه به دې دا وزرې لرکولې. وي دې سر ته څه کوې، ستا څه کار دی؟ نه یې پرېښوده. وي دا غټه کوټه یې وینې؟ وي یهودي دی، ماښام یوه پیسه دوه راوړي، دا وزرې خوراک دی. وی پکړه پوت کوزیده پلار او زوی نو زوی پلار زوی ته وی چې کڼکلا په هر پوړی خپل دی نو بوټ سولیږي یو پوړی پکې کراس کوا پیدا هغه بابا زما دي ته خیال دی خو پتلون مي دی نو که زه پوړی پرېږدم نو دا څيريږي تاوان ډېر کيږي وي ته زما نه زيات هوښيار يي. اهل بدع ظل البدعة على اکتافهم ترکي اسبني ولي نه يي سواره. زوی د سخات نه راغی د خیرات نه بیا به دومره مې وخوړه چې دیوالونه مې نیوو هغه وی مړه ستا به څه خوراکي ستا پلار چې په خیرات ته لاړ نو لا غړې نه به راتلې نه شو وضربت عليهم الذلة والمسكنة شملت له پلار او زوی پلار زوی ته وی چې اوبه بنس کی هغه چرته کار ما غلا او به اوس کلی دی او ته نینی نینی کیږي په ګرکه کې چې پناه شوي دي، څپېړی هغه له راتاللې ډېوې ما تا ته ویلي نه وو، یو مړی دوه به دې زیات کړي وو. ای بابا! دا جرندګړی چې کله جرنده کوي او ګوډي کې څه نه راځي، نو اړمې پکې ووهي، څه پکې زیش شي. ډوډۍ خورو نه تانه به وخ واخلي د عزت په طریقې سره طلبه او لړۍ بروانه اوس خوشتره هم نه چرته زی ختم لذي ابه چې د مړي ماشاءالله مظهر کې محتمم سه بخونه کولا د دې وجه نه چا به چې خیرات کو نو اول به منظوري واغستا هغه به وی دی دو درې سلو چې څو به لګېده ویتا به ته د ګیټه دند کې او ته به ځي دومره به مجمع راوړي مازیګری کی بیا خپل بازارونه کولاو کړو حدیث کی منهم من یمشط بامشات الحدیدی انبیاء علیهم السلام باندې د اوسپنو په منګزو به ګموس کړی شو غوخه به د اړوکو نه جدا شوه زکریا علیہ السلام قتل د یحیی علیہ السلام قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم سختر د خلکو نه هغه څوک دی چې پیغمبري قتل کړي یا نبی لګیدلی دی قتل کړي مسند د امام احمد کې صفحه 407 جلد اول پیغمبر پاک خیبر کې د يهودنې د لاس غوخه خړلې و حديث د بخاري دی چې د دغه غوښې اثر به هر کال و ام المؤمنین ته وی هغه غوښې اثر وکړو زه اوس د دنیا نه سفر کوم وفات کېږم اینجا من البحر تمی بچ دشمن مي غرق انجيناكم عفو عن الزم صلورم قانون عطویه قانون اعطاء الكتاب پینزم طريقة التوبية توبی ثم بعثناكم من بعد موتكم پس د مرګ نه مې ژوندی کړي، حیات بعد الموت، وم د سوري انتظام د خروسکو انتظام، وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی، اتم انفجار الماء، پوری انتظام اول عذاب نقمت رجزن دویم عذاب تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وضربت عليهم الذله والمسكنه ذلت او مسكنه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى مستطمه د نوع اولی هغه کسان چې ایمان راوړی دی ظاهرا هغه کسان چې يهوديان نصارا ابيدین صابيان پشان دا چا دي چې ایمان وروړي په الله او پر ورځ ورستنه من آمن بالله ظاهری باطن من آمن بالله واليوم الآخر اپروزی رستنی باندی من آمن بالله والیوم الاخر اکړی نیکی نو د دوی لپاره ثواب د دوی دی پنيز د رب د دوی او نه به یې رب دوی او نه به دوی غمجن شي ان الذين آمنو امت د نبی علیه السلام هادو د موسی علیه السلام نصارا د عیسی السلام صابئین چې دین سماوی نه سوکوی چې په دین د ابراهیم علیه السلامي والصابئين امام ابو حنیفه رحمه الله دیت اهل کتاب وی صحابین دیت بدین وی اختلاف عصری من آمن بالله واليوم الاخر ایمان شرعی مراد ده مؤمن به دو چیز ذکر دی ایمان بالله نو بالرسول پکی تراغی واليوم الاخر اهتماما بشان الاخره اوس تفصیل مخکې شوه دا زیب پنډی شیخ وینې شال به یو دا وکړو چې من آمنا مومن ته څنګه وي من آمنا تحصیل الحاصل فیده پکې ته نه دویم من آمنا بالله نو ایمانیات اعتقادیات نه دي ذکر نو جواب به کو چې ان الذين امنوا امت د نبی علیہ السلام مراد د من امنه حقیقی ایمان یا مراتب د ایمان لا تقف عند میم او میم نون انسان ته مومن وای لفظ مومن جز په تعریف نیس کدا یو ایمان وی ابو جهل بڑون بے لبیک ویلیو تو دویمی توجیه ایمان اندری رحمت خراب اش تا دمی اخیر دمی فارغ مباش وی په دې لار کې په مخه محنت کوا تر اخر وخت پوری وعبد ربک یاتیک الیقین کله دوه ذکري لکه دې ځای کې دوه ذکر شو مبدا او منتها کله ګڼ ذکري من آمن بالله الله منم نو الله چې سره لګري دي ایمان بالله نو ایمان بالرسول په معلوم شو چې یو سړی د الله مني احکام به مني احکام په ذریعه د رسول را لېږلي دي مضمون ګورې ایر نه کوي مدار د نجات په نوم کار نه کیږي او عمل صالح دی قابل اقتدا نه دي عربو ته وي دا سکه د دوی پلار نکوم پلیتو یاد کا کله چې می واسطه وعده تاسو او پورته می کله پاسه تاسو نغر لاره ونیسئ عمل وکړئ ما په هغې آتیناکم چې درکړی مې دی تاسو ته بقوت په کوشش ښه په زور او په چاقه یاد کړئ هغه څه چې په دې کې دي دپاره د دې چې تاسو بچ شئ ثم تولیتم بیا مخ واړو تاسو من بعد ذالک پس ددی کچرنه فضل الله پتاسو معلوم دي تاسو ته کسان چې زیاتې کړې او ستاسونه په خالي په شنبه نو اوموي دوی ته کونو قرتتن شی شادوګان زلی کړمې دي لره عبرت مخکینو رستونو لره او پن نصیحت پریزګارانو لره خطاب وای کنو عویو خوښه ده. پلیته یې ذکر کوي څه د مشرانو او څه د کشرانو نږدې سره مناسبت آیات کریمه وی که یهودی که نصرانی نجات بی ایمان والعمل الصالح دی لا بدینهم زکه دوی خپل دین برباد کړو رد کوي په دعوو د يهودو باندې لا په غزا په به کولی الذين آمنوا كي نشي داخل دي من آمن بالله لأجل هذه الخبائث ربط عنوان تورات نه دی منلی نقض العهد بالكتاب ثم توليتم من بعد ذلك د موسی علی السلام په وخت کې دا سستی په یو کې راغلی و په تورات عمل پر خو دیو نو الله د تاکید د پاره دا کوي كتاب ندي من عليه تولي عن كتاب الله نقض العهد بالكتاب میثاقکم كلاكا مزبوطة وعده میثاقکم منكم سوره اعراف یو سل یو اویا کې 171 کې اوس موږ راړو لیو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ بخاری لیکي اعرفعنا غر داسې پورته کړی شو لکه له پاسه د دوی چې چترۍ وي ابن عباس رضی الله عنهما لیکي روایت روح المانی نقل کړی دی چې ان موسی لما جاءهم بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقه وكبرت عليهم قبولها فأمر بقلع التور فظل لهم فوقهم حتى قبلوه وقدر عسكرهم فرسخا بمفاسخين اثر د صحابي چې مدرک بالعقل نه دا په حکم د مرفوع کې دی غا پورته شوی نیچریه طبقه پرویزیان تفهیم قران د مولانا مودودي صیب هم دې ځای کې لیکي چې دا رفع یقیني نه وه وی پهاړ کې دامن می میثاق لیکې وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان پر پهاړ آ پړېږي وی عرف وګورئ ځوان نو نوی هغه په پریوتو کې و رفع وا یقینی ظاهری اعتزال په لدوزی چې د خوارق او څوک منکری چې بلډوزر نو شاول نو غر پروتوکول خو ډیر ګران کارو سوره عرف تصریحات دو ته تصریحات نخکاری اشکال په دې مقام کې دا راځي لا اکراه فی الدین څنګه په دوه غر پورته کوي چې او معنا اطاعت د قانون د عدل شرعي سیکان دې ملک کې اوسېږي. بیان القرآن صفحه 37 جلد اول افعال په دې مقام کې یو قاعده ذکر کړی دا چې دا اجبار نو بلکې دا اکراه هوا اجبار او اکراه کې فرق دی د دیو جنا غدا لیکي چې انه ليس اجبارا على الاسلام بل كان اكراها وهو جائز لعدم ياري فيه او دا نواب صدیق حسن خان د قفال قول را نقل کی چې اجبار او الجا نه ده بلکې اکراه ده اجبار دا د انسان اختیار ختم شي لکه ایمان په وخت د غرغره کې زنکدن مرای کې توبه نه قبليږي اکراه سا اختیار پاتې ښه طلاق د مکراه ابو حنیفه په قائل دی د اکراه په وخت کې انسان سوچ کوي کوم خبره ورته اسانه هغه غوړه کوي او دا زمون دین کې هم شته د انسان په سر تور کیږي ایمان راوړه ورنه وجنم دی زموږ په دین کی سزاګانی حدود انسان مجبوره کوي په اطاعت د لا اکراه سره د دې هیڅ منافات نشته لا اکراه فی الدین په ایمان راوړو کې ها البته یو سړی په خپل رضا مسلمان شو اسلامي قبول کو باغی شو بغاوت کوي خلاف کوي اکراه شته جایز ده هر حکومت قانون باغیان چې دی هغوی له سزا ورکولی شي د دې وجې نه اسلام کې د مرتد سزا هغه قتل دی معارف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمه الله دیزه کی بیان کړی دی د دې آیات تلان دی خذوا ما آتيناكم بقوة د ماشي نه سپک یا زیات دویم غالب فی الحجت آل عمران پچپن دریم زائد چې د تاکید د پر راوړې شي نساء 11 سلورم نعم السماویه فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ستی وها فوق معنا دا علا سره دی اتم فوقیت فوقکم الطور خاص غر دی یا هغه غر ته ویل کېږي چې سبززاري قاموس الجبل الذي فيه شجر تور موسی علیہ السلام ته پکې وحی شوی دغه غر مراد دی یا عام غر مراد دی د دغه غر د طرف نه په تاسو باندې تورات راغلی و نو که عمل مو نه کو نو دا به در باندې د پریدم مولا علی قاری مون په خپل وینو چې اکثر د مون سره بل شي په خلاصي کتاب په غسلاسي بقوتن باطنی خضوع عمل کول د عمل کولو د پاره قوت باطنی ضروری دی جد و جهد چې ورته ویل کیږي په کوشش ته په مضبوطی خذو ما آتیناکم بقوه جاری مجرور متعلق په خذو ياد کړئ هغه څه چې په دې کتاب تورات کې دي بالدراسه تکرار کوه طلباو کې سستی تکرار نه کوم طلبه اوري نو بقا علم پابندي حاضری تکرار مطالعه دغه نرستو خوب ښه طالب العلم چې زینو لومبه د کمرې تپوس کې کمره به کومځي زی به کومځي سبقونه لومبه وګوره ښه پوخانی طلبه به چې یو زی ته تلو نو خپل کتابونه به یې سین کړه ماج دې سمعنا دوی خو بے عصینا اوی ثم تولیتم من بعد ذالک تولی تعدیت مفعول مفعول ته بالذات راشي او غیر ذی عقل په معنا د انتظام تولى المدرسه محتمم شو نسبت ذی عقل ته بالذات راشي تولى فلانن ما ویلو چې زمونږ دا قواعد قران کریم کې ډیر زیات دي تمرین د فنون غواړي نوراشا درس د شاپوري زدکا په مرجان ځان پوهکا انتفاع ثانی په سبب د وجود داول نو خسران خوراغله دې لکنتم من الخاسرین آیات څه مطلب شو فلولا فضل الله علیکم ورحمته زغی یو جواب دنیا کی الله عذاب نور کوي مانع د الله فضل او د الله رحمت دویم مهر جباریت په دوی باندې نه دی لګېدلی مانع د الله فضل او د الله رحمت فلولا فضل الله علیکم جواب د سوال دی د الله کتاب پرې خو دو نقض عهد وکړو عذاب په ولې ناراضي مانع بیانې الله حکمت فضل الله بتوفیق التوبه بل نبی ور تراغه توبه استدا فلولا فضل الله علیکم ورحمته فقبول د توبه ښکاره د الله کتاب نه مني خو ظاهر کې دا نه وي چې زه نه منم ښه النوی اعراف 163 کې براسي شي چې د خېټې د لاسه د خېټې مرزيانو میانې خواړه نو دا به یې سلویلیو مستحق القباحت نه دی شمار کړی ځکه دا د دوی موسی علی السلام په زمانه کې نه بلکې دا د داوود علی السلام په زمانه کې وو او د واقعي تفصیل سوره اعراف یو سل دریش پیتم کې تپوسو کو د دوی نه د کلی هغه چوپ غاړه د دریا بحر قلزم داوود علیہ السلام زمانہ کې وو از یادون فی السبت کله چې تیرې دل کول دوی په شنبه کله چې راتله دوی تمیان دوی پر د شنبه د خالی ښکارا اپ کوم ورځ بچ خالی نو نو براتلا دغه سینبلو په سبب داري یو سکون چې تیرېدل د حکم د الله نه اصل خبره دا ده چې تورات کې د ابتدا نه ددو ځانله ورځ غوره کړه چې شنبه سبت خالي چې دا به زموږ د عبادت د تعظیم لکه زموږ د مسلمانانو جمعه او اتوار او دنیا کارونه یې په ځان باندې بند کړو نو یو د هغې نه ښکار و تمام مشاغل دنیا په دو حرام زمونږ د جمعې په ورځې مشاغل دنیوي حرام نه دي ها البته اذان وشو نو مشاغل به پریږدي چوټي لازمن ګرځول په ورځې د جمعې د عمل د يهودو نور ټیک د یو ورځې آرام جمعه د پکې اهمه اتفاقی چوټي ده کله استادان بیا د جمعې پر ورځون سبق وایي د کال اخر کې ایله مقام کی جغرافیا کی ورته عقبه داود وی امتحانا ان با په نور ورځ الله را پری خو د په بل ورځ بنو لختی جوړ کړیو یا جالونه خوار کړیو ميان به په دې طريقې سره نيول او د اتوار په ورځې ځان به يې نانګاره کړ، شګې به يې په خپه واړولې، جال ټوکرۍ کې به هغه ټول راجم وو، ترتوشي ليکي چې اودس به يې کاوه، ميان دومره ډېر وو چې لپه به يې کړه نو اخوا به يې وغورځوله. داعیان نهی عن المنکر دو خو حل نوی خو بین د مهی گاونډیو خکاریان د لنګ خاوندان د اکثر دروغ وي خکاری ویر څه مینه وروړي ښه نو یو ناهین عن المنکر وی حل ورنه حل ویم جدا سی خبر عامه شو په محله کې دویم ساکتین مړ د خپل قبر کې سملی سرمغزنی نه د فکر دریم هغه عمل د خیلی کون کی خکاریان پا او عذابی با اسرا لے ساکتین عذاب پر آغلے لے لیکن کمزور ہے او کوم چې ناهین عن المنکر هغه الله پاک بچ کړو په دې ځای کې څوک وایي دا شادوګان کې نه مراد دي عقل یم مسخه شکل یم مسخه نوې په چا چې عذاب راشي هغه قوم نه پاتې کیږي ښه د مسخ شوی قوم اولاد او نسل نه پاتې کیږي دویم کوئی چې مسخه معنوي وا عقلونه تی الله واغست سپینه پاغونده ده لیکن په کش نه پويږي او دریم عقل عقل د انسانو لیکن شکل ته شادو شو روایاتو کې راځي انګړونو ته ختلیو انګړونو ته یو بل ته وای قتل او جړل وای ورځو پوری ژوندیو او بیا مړ شوی دي حدیث هم دا دی ولقد علمتم الذين اعتدوا نمونه مثال الله پیش کو اعتداو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې حیل په دین کې مطلق حیل منه دی او کس اقسام پکشته علمگیری او مبسوط سویش کړی دی نجات د مظلوم د پاره حلال چیز د ځان په جایزي طریقې سره رسای سړی مړ شو د کفن څه بندوبست نشتی چا سره زکات ته څوک دی قبض کی اغل دی په کفن واخلی خدا تقسیم په حیلو کې صرف امام ابو یوسف رحمه الله کړی دی امام محمد رحمه الله فرمایي چې حیل من دي مطلقاً شته لابد من دلیلین مجموعه الرسائل 63 کې چې د څلورمې صدۍ نرستو کامل مجتهد نشته فیض الباری 241 گنگوهی رحمه الله افقه من الشامی فتاوه رشیدیه صفحه 116 چې دا حیله ناجائز ده کله دوی جامع الرموز پیش کړي او کله دروغ تری په رضی الله عنه باندې حوالا په ابو لیس سمرقندی ورکی او هغه حواله ورکړي د فتوح د واقعي باندې خبره خلاص شو چې واقعي ته ورس تحقیق اول د دې فتاوی وجود نشته اسی ځان لې ویلي دیمه ابو لیس چې ډېر ډېر کسان تیر شوي دي از دیوانو پیر چې د دنو مو ابو لیسو دا کوم یو دی دریم دا حدیث د سند پر لحاظ سره بیکار دی پدې کې عباس ابن سفیان مجهول ابن علیہ او د سمرقندی ملاقات ثابت د واقعی ټول کتابونه اغا دروغ دی تهذیب و تهذیب د بنده سرشتا صفحه 364 نهم جلد غوربند کې وی ير علما چې موږ ته پته ولګي علما راغله بډاګان عجزان نو له خسته چیر وغوښتو نظر نه لګیدا مې تاسو خپل کتاب پیش کړئ عبارت پته ورته نه لګیدا په عزت مې رخصت کړ هم بیا عوام وی اتین چې مې خپې وه چې دا حلی ملی نشته جامع الرموز سمعتا ستوي چې دوی پیش کوي ته نو راشه سترګې پټې که بعد اللتیا واللتی دا خو نږدې کتابونه وو هر ځای کې ځان له مستقل څه شکلونه وخه دا زیره په ما کړې نن سحر عظیم کلال او چې مړ دی بخت جمال خو بخت جمال او سړی به یې چیچلو او هر څوک به یې وژلو، تر اوسه دې هېچا په مانځه نه دی لیدلی او ما تا ته دربښلی. کرک پرتلی وم په هنګوکو ښار څه د خلاصې مو نیا ملایان راجم وو، وي مولو صیب سوات مولو صیب یې تاله سقوط تړل درځي مې زه خو نه پوهېږم مې ته څنګه مولا یې مې دغسې یمه نو. کومه حیله چې مثلا فقهاو لیکلي ده نو هغه او حیلې په درمیان کې په یولس وجوه سره فرق دی یو زم جنان زه پوه شوم چې یاره دا دوی کوي، نو ما هغه ساعت معلوم کړو چې د چا سره دی، ګاډي کې مې کېناوه، شیخ صاحب مې مخکې کېنولی و، ګاډي ته مې پونده ورکړه، شیخ صاحب یې څه چل یې وکړو، مې هغه ساعت مې ترې وتښتو. دویم اجناس معینه، کوهاټ کې خرا روانه وه مې په دې باندې څه شی دی یو توکي برابروي شیخ ته پنځیر رحمه الله وایي چې دا د بړی بازار دی کپړه ده پکې د ګوړې منډای ده ګوړې دی پکې امام لوی پکې تا په ژوندوني کفن څه ټوټه استهزاء څه سجده خو پکې نشته معین چیزونه درېم واقعي ما اوسوي چې ضعیف څلورم تقسیم لازم په تور د صدقې پنځم هبه کی توقی شپږم جلوس. ته به وای سارا ته ناست دي ټاسن. وم جنازګاه ته به لازمن وړي فتاوا رشیدی کی وی چې دا د هندوانو طریقه ده اتم د غنی او د فقیر فرق پکې نه خپل زوړو کې مالدار سره تلو ګاډي خړپلا نو مالدار لړي ورکړه هغه واغست او خیګه وکړ چې بل چاله ورکړه یو مستحق لا نه هم د یتیمانو د مال لحاظ پکې ته نه بیزه پاتې وصف وی بیزه راوالی نعوذ بالله قران يې د هغې په سر وتړه چې به يې ورته وي لسم دا فرق نشته چې دا مړی غنی دی او که فقیر یو لسم دا حیله غیر شرعیه ده مجموعه الرسائل بهترین کتاب د شامی دو سو پچیس جلدی اول کی چه العزم علی التملیک دون الهزل. هسی به می څوک مل وی الله مل دی مه که مساله راغله هغه وخت کی زه مزور کی وم داغه څنګه لا چه کله دا پندو کی لاړ نو هغه وی چې سره د قران نه دی کبي د قران نه او تا ما ته وبخو یاو وای غستا ټوپک غزان سره ګرځاو روان شو خو په دمه دمه خلق حق پک شو وکسو رڼان دي شو نو دای شپېلې علاج دی جیل ته لاړ فتوا راغله مظهر ته هغه وخت کې بات شو نو دا زمنګ دا خو اسی غپ شپه ده متقدمینو بدیتا مخرج وی حیله به ورته نه وی دانو ورته متأخرین خېره قیاس دوکۍ مجتهدین دي چې ایوب علیه السلام چې کړی وه موږ وایو هغه ته وحي شوې وه خوز بیدک ذغسن فضرب به ولا تحنس او هغه د سنن یو جوړ کړو جارو او دوی د یو نسل جوړي في السبت في يوم السبت في السبت في شان السبت وتعظيمه كونوا قردة خاسئين مسخ حقیقی مجاهد یو قول وی چې دا مسخ حقیقی نه او معنوي وا ابن کثیر وی دا قول غریب دی مواهب وی دا وهم دراوی دی مجاهد نه دی ویلې د الله په حکم کی چونو چرا کول دویمه نوع شروع ده یهودو پلیتی الله ذکر کئی یاد کا کله چې موسی علیہ السلام قوم خپل ته یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې حلال کوي او غواړه هر قسم چی وی دوی سکای په موږ پورې ټوکی وی موسی علیہ السلام امن غوانم په الله سره چې شم د ناپوهانو نه د ناپوهونه وی دوی سوالو که زمونږ د پاره د رب خپل نه چې بیان کې مونږ ته ما هی چې عمر ویسی خپلنا چې بیان کې مونږ ته سره رنگ لري وی موسی علی السلام یقینا شان دارې وای الله چې دا وغواړه زیړه سوچ دې رنگ نه خالص دې رنگ داري تسر الناظرین دا پکې تنشتا خوشاله کوي کتون کولم شیت فیها نشته داغ پاغی کی نو اوی دوی مجبورا نیوی الان جیت بالحق اوس دی پیش رغیان نو علا اکنا چه دا کاری کڑی طبیعت نغوختا اعبدو ربکم نچوړ د صورت ذکر کئ ولا تعبدو البقره پښتانه وی کله چې چاته سپک سپوري وی الکه د غوي زویا نو دو د غوي د غزوی عبادت کوي يهود الله ورته حکم کوي چې د غوا د لایق د بندګۍ نه ده غوا لایق د حلالولو ده د دیو جن په دې قصه کې ګڼ فواید دي نو نو دا سورت مسمع که په سورة البقره او داسې عمل ورته الله ښيي چې په دې خپلو خپو لاسونو باندې تاسو دا راو پرځوي وای تړی او به حلاله کوي نو زړه نه به د دې مینه او محبت ستاسو وځي دا سوالونه چې دوی کوي خوی بد را باندې وي سیا سړی نه غوی غوښتو یی ویلا وی زما غوی برګ دی وی مړه برګ دی کنه هغه وی کو خیار خو پوښ چې نظر کوم حکم شرعی رستو کو نو دی مقصد استفسار نو نزدی سر مناسبت نقض عهد کړو د الله کتاب شاته غرزولې قابل اقتدا ندی ثم تولیتم من بعد ذلك که عمل په تورات تاسو کولې ورفعنا فوقکم الطور په تاسو به مبر ولې پورته کاو نو دې کې ورته وای چې سنت هم نه مني ښه سنت شاته غرزولې دې ټوکی ورپوسی کوي او دې ته په قران کې واقعۃ البقره ویل کیږي په دې موسوم دی په دې کې اهم اهم مسائل سبب د علالولو د غوا نوې سبب شرعي دوی یو سړی مړ کو خپل د ترزوی مړ کړو او د مال د پاره قتل کې اختلاف وو موسی عليه السلام ته وی کته په سچا پیغمبري نو د دې قاتل خیا الله ورته غواړانه کوي اساندان په دې مړي ووهي د خیر ډکه غوا ده مړی به ژوندی شي خپل قاتل به وخی عام مفسرین داوی لیکن پدې باندې سوال دا راځي چې ذبح د بقرې مخکې سبب وروسته واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ها البته یو جواب ممکن دی چې کله قران د ترتیب خیال نه ساتي مسبب مخکې او سبب وروسته دویمه دا واقعه هم په اسر مصدر او د قتل هم په اسر مصدر او دا دلالت په استقلال کوي دریم ابن کثیر د دې آیات تلاندې د سعید ابن جبیر قول را نقل کړي چې د ذبح د بقری او د قتل د نفس په منځ کې صلیخ کال تیر شوی دی نو مړی پروتو د بنی اسرائیلو مړی لکه زمونږ پښتنو سوسم دا شروع کړی دا شپه پې تیره کی مچان پې وبڼېږي اسرعو د پیغمبر حکم دی ښه بیا لیکي چې دا قسم روایات اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات نو عام مفسرین دا وایي چې ذبح د بقری دوی قتل کړو د بقری د تخصیص څخه فائدہ پکې ته اوس هیڅ نشته چیرې غوا ولې حلاله کوي د دې آیات په وړاندې توهین د معبود د اصل کې د الله د طرف نه ابتلا په يهوديانو یو به سبب شو نو اوس بل ابتلا ذکر کوي چې غوا حلاله کوي ځکه دوی خو د ایمان دعوی کولی نو د دین رسول لکه غوا ذبح شوا قتلم شویو او قتیل پاغي ژوندې شو فتولزي زوی اتفاقا په دغه وخت کي قتل هم شو او ذبح د بقري هم وشوه نو دوړه کار پي وشو لیکن دلته تقدیم د مسبب راغی په سبب دویم ایز دریم د سعید ابن جبیر د روایت سره منافات شیخ شیوخنا نور الله مرقده چې دا بالکل مستقله واقعه ده الله پاک دوی ته حکم وکړو چې غوار او پرځوي حلاله کوي چې د زړه نه ستاسو د دې مینه وځي وی په دې څه نس نشتی چه دا مړی په دی بقره باندی ژوندی شوی دی پخوا واقعات د دوړو جدا جدا عام مفسرین ذبح د بقری د پاره د دې چې قاتل مړی ژوندې شي ذبح د بقری چې عبادت دوی کو ابتلا اتفاقی مړی نوې دوړه جدا جدا دي بقره مذکر کو مؤنث صفات ته مذکر مؤنث دوړ ورته راځي دي ها اول عبادت ما تاسو کوي د نرس خي شعر دلې حلاله کړې وې ټیک ده اتتخذنا حضوا آیات کې من راغله د استهزاء چې دین د الله د مسلمانانو د کوم شي تعظیم دا جهل دی به مستحق د وعید دی یو د چا سره خوش مزاجی ده هغه استهزاء نه ده فرق دی پکې لکه نن سبا خلک د ګیرو سره پیشاړی کوي ګیرا کله خری کله پریدی کله یو شان کله بل شان دا استهزاء د شعائر الله دا ګیره من شعائر الله دا او ګیره خریل لنډول د اونو نه دي کدی د شپې پروت ومي نو لیکل کېږي ښا چې فلاني ګناګار دی ملټري چالو دی خیال نشته اوس خو ورپورې په شاړې څه یو شانتې راکاږې څه بل شانې څه دلته څه شی پریږدي زومبق شانته استهزاء لا تحلو شعائر الله فلا یغیرن خلق الله نارینه وی دي ته چې دغه به خسته ګیری ښا به لنډول او به دي ته ویل چې مړه دا ګیره ده نه وې ګیره نه ده ښه او فر اللحا ګیری غټي غټي پرې دی وقف الشوارب برید د ویخ نه اخلي استهزاء بالدین دا ناجایزه اتتخذنا هزوا او نه هم امر په عبادت ځان له فارغی نو روایړه آیات ورسره ولیکا غټکه زمر 64 لکه سوره زمر څلور شپیتم آیات قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وسلا بدعاء الحي نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه ورته چې زه عمرې له ځم دیني کار او اجازت به د مشر نه غواړي بیلنس بروان نشي برکت به یې پکې تا هر خبره چې کوي مشورې د لاندې د دوی مقصد خبره وګدول دي چې ذبح د بقری دا حکم پری دي مهیه مای شارحه مناطقه چې کومه خبره کوي چې په ما سره تپوس ته حقیقت ته شی نه کیږي غلطه ده ښه دوی عمر به سوی د دوی په دین کې د قربانۍ د پاره تعین د عمر نو زمنګ دین کې ساروی اخلی عمر شته لفارزون د فرض نه په معنا د قطعی اولاد بیا نه وروړي د ډیر بډاوالي د وجینا او ادا فکر نه د ځوان سخوندر البکر بالبکر حدیث کې هم راځي لا تشددوا علی انفسکم فیشدد الله علیکم ځان باندې سختی مکوي الله به پتا سو سختی وکي الله نستړي کیږي خو ته وستړي شي یو ورځ بټول شپه ودرېږي نو په دویم ورځ بټول شپه ودرېږي نو په درېمه وپروتي چه نه تک زیړه ده خالص دی رنګ داغی سوچه تسر الناظرین نو درین تپوس کی چه دی غوابا کار سی قالو ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقره الف لام عهد خارجی وإنا إن شاء الله لمهتدون حدیث کی راضی چې دا د ان شاء الله برکتو دا کار به د سره کړی نه هغه وخت کې ارټونه وو نو لاړم ورته خو درېدم د ارټ منګوټې ضرب المثل به و مسلمت لا شیت فیها لا شیع عیب مخالف رنگ داغ لا شیت فیها روغ موټه د دنن عیبونه پکې نشته ظاهري داغ پکې ته هم نشته. صوفیه وی صافیه مسلمتون باطنی جوړه دا بیماری پکې ته نشته. صوفیه اشاره د جهاد مع النفس ته نفس مرکب حلالې کا کله چې دې سپینه پاغونده دی زیړ میس ساواق دی سقابویه کو کاری نه کړي نو بیا اسی لطیفه ملنګ د شرک د دنیا نه لري که ختمولې پکار دي د هندوانو رنګ یې ځان له ورکړی، زینار یې ځان ته اچولی، لکه نن سبا خلک ځان ته تور یو شی اچوی، دا شرک دی ښه، تیوله دی کی راځی یا دی غاړی ته اچوی، مجبورا یې دا ویلی دی، قالوا الآن جئت بالحق پوره بیان روایاتو کی راځی. کاله په دې غوا پسې ګرځیدا د الله حکم چې نه مانی نو دا سی وی یتیم د مور خدمت کړو سوک اوري زوړ بوډا بوډای نو د سیل غور کوي نو یو بوډا بوډای بختور ونی چې د چا بوډا بوډای ژوندۍ یو په منزله د غرب استعملا ورته دادا ته اړانده بل په منزله د غیګه دی ابای ته پکې سر کای ښا نو یتیم د خپل مور فرمانبردار دا نمونه غوا دا غسره وا وی عرب در کوم چې دا د روپو ډکه کوي د دې سرمن وی اوبسی راشي